چی تاسو مخته کتاب حجت الله البالغه داسی کتاب ده چی د تعارف محتاج آنه ده خو بیا هم بهر حال چونکه د شاه صاحب کتابونه آپ درس کې شامل ندی نو دی باوجود چی شاه صاحب دا د تاسو مونږ پارا یو ستنې غوندې حیثیت لري ځکه چی د مونږ پاکو هیند چی څونه اسناد دی هغه چی ځی اخیر بیا په چا باندی وردرومی په شاه صاحب باندی وردرومی نو دی وجوهاتو په بنا باندی مختصر حالات دی زندگی د شاه صاحب از ته ذکر کوم چوک لیکلی شی آی ولیکو هم اول د دو نام و نسب دو پلار شاه عبدالرحیم آ ډیر لوی جلیل القدر عالم وو د خپل وخت په معقولاتو او منقولاتو دواړو کې خدای پاک ورته کافی دسترس ورکړی وو د ده پلار د سید زاهد هروی چې دا میر زاهد کوم لیکلای دا سید زاهد هروی د ده شاګرد وو بلکه ټول معقولات ئ د براه راست د سید زاهد هروی صاحب نه ویلی وو د شاه صاحب پلار شاه عبدالرحیم دا ټول معقولات براه راست د میرزاهد هروی صاحب نه ویلی وو نو د پیدا کیدو نه مخکی یو لوی بزرګ قطب الدین احمد هغه یا په مراقبه کی یا دته په خوب کی دا وویله دې شاه عبدالرحیم صیب ته چې تا به داسې یو بچای پیدا کیږي چې هغه نه به خدای پاک د دین ډیر لوی زیات خدمت اخلي او خو دا ده چې دا بشارت ما تا ته درکو خو نام به په هغه باندې ته قطب الدین احمد کیدای لیکن چې کله د شاه عبدالرحیم سے بچای پیدا شو نو دنا د هغه ولی الله چی کوم بشارت ورکړی وو او بیا یې وصیت ورته کړی وو هغه دنه ویر شو نو ده نام په دې بچی باندې ولی الله کیښود ولی الله څه مودې بعد بیا ده ته معلومه شوه هغه وصیت ور یاد شو نو بیا یې قطب الدین احمد هم ورته کیښود قطب الدین احمد دیو جنا ده ته ولی الله قطب الدین احمد وایی دا د ده اوس پوره نام ده ولی الله قطب الدین احمد ابن عبدالرحیم دا د ده پوره نام شو دا د مغلیه خاندان عالمگیر بادشاہ په زمانه کې پیدا شوی د مجدد الفسانی صاحب رحمه الله هغه چې کله وفات سو اسی سال بعد او د عالمګیر بادشاه وفات نه څلور کاله مخکی دی پیدا شوی ده او د خپل وخت یعنی لوی خدمات هغه خدای پاک دنه اخیستی لکه نورو حالاتو کې درته وایم د پیدایش آ ایک هزار ایک سو چوده هجری چه شوی ده ایک هزار ایک سو چوده هجری کی شاه صیب پیدا شوی ده پورا نام و نسب داسی سو هو ابو عبدالعزیز قطب الدین ولی الله احمد بن عبدالرحیم الفاروقی الدهلوی الهندی چه وو کالو ده که ده نو ده قرآن کریم او ضروریات تی دین ده ټول چه وو یادی وو بیا دین بعد ده ده ادبیات ده عربی ادب او ده فارسی ادب چه کوم ابتدائی رسائل دی ایغا ویل شروع کړه نو په یوه کال کی ټول اغا وویلا هغه نه بعد بیا نحو او صرف طرف ته متوجه سو چه لسو کالو ته د عمر رسیده نو ده په صرف او نحو کی دونه مهارت حاصل کړی وو چه د هغه وخت هغه مشهور علماء صرفیان او نحویان چه په خپل فن کی به ورته ښه مهارت حاصل وو هغه به په ځنی ځایونو کی ده ته رجوع کوله باوجود ددی چه د عمر آ د لسو کالو وو د لسو کالو نه بعد بیا دی د معقولاتو او د اعلی فنونو طرف ته متوجه سو بیا ده شرح شمسیه د تاسو قطبی چه اوس ورته وایو دا یې وویله مکمله او شرح المطالع دا یې مکمل وویله او صاحب سلم له ده نه څلور پنځه کاله کم و نو هلته لا سلم ونه دی وجی نه شاه صاحب نه ده ویلی هلته لا سلم ونشت صاحب سلم له ده نه څه عمر کی کم وو خو بیا تقریبا هم عصر یې وو او قاضی حمدالله خو بیا هغه نه بعد په سلم باندی جوړ شوی نو ده یې ځکه نه دی ویلی او په علم کلام کی ګوره شرح العقاید ویلا خو ټول شرح عقاید صفای حالاتو کی وسره لیکلی دی چې کامل شرح عقاید ویلا داسې نه چې تر صفاتو پورې عیسی نو ویلا دینه بعد عذاب قبر عیسی ویلا چې وفاق ول اوس داخله ول چه عاد د رابعه طالب ته ورځی چه څه نا څه طالب وی نه نه شرح عقاید یې مکملا وویله او معه الخیالی خیالی یې ورسره وویله مکمله او بیا یې شرح المواقف چلور جلدو کی او اته جزه د شرح المواقف هغه اوویلا مواقف د قاضی عضدالدین ایجی وال متن ده په هغه باندی سید شریف بیا هغه کړی ده شرح المواقف هغه اوویلا دا په علم کلام کی ده ویلی دی په فلسفی کی صدرادو دا له ده نه ډیر وروسته دی البته صاحب هدایت الحکمت آ په مخکی په فلسفی کی ده هدایت الحکمت ویلی او په نحوی کی کافیه چه اوس اوباسی خو بل متبادل کتاب میندی نه او شرح ملا جامی یې په نحو کې مکملا وویل په معانیو کې مختصر المعانی او مطول دی وویل او د علم هیئت او د علم حساب رسائل چې کوم هغه وخت کې وو هغه یې هم وویل دارنګه په تصوف کې عوارف المعارف او تجوید ئې باقاعده مولی محمد فاضل صیب سندی هغه نه باقاعده مشق وکړ او د مکمل قرآن تجوید دا ده په مشق سره مقصد دا ده چی ده نه وویله دا د ده هغه تعلیمی مراحل سله ده دا اکثر کتابونه دا د خپل پلار نه ویلی دي ځکه چې د ده پلار د معقولاتو د منقولاتو دواړو ماهر و البته څوارلس میاشتې ده بیا حجاز ته تللی وو او هلته ده مشهور اساتذه چې د تاسو مونږ په سند کې رادرومي هغو نه ده علم حاصل که د حدیثو متعینو صحاح ستو الشیخ ابو طاهر محمد ابن ابراهیم الکردی دا د ده استاد و او دغه استاد نه دی انتهایی زیات متاثر و او د استاد هم دنه زیات متاثر او استاد کلمات بیا د ده په حق کې زه درته وایم چې عجیب کلمات ویلی دي شیخ وفد الله او بل شیخ تاج الدین دا نور مشایخو نه کړی خو دا هغه درې مشهور شیخان دی چی ده له دی نه درس حدیث بیا هلته په حجاز مقدس کی چه ده حاصل کړی ده حفظ القرآن وضروریات الدین وکان عمره سبع سنین ثم توجه الى قراءة رسائل الادب الفارسی والعربی وقرأهما فی عام واحد ثم توجه الى النحو والصرف وحصل له المهارة فيهما وكان عمره عشر سنين وبعد هذا توجه إلى المعقولات وقرأ شرح الشمسية وشرح المطالب في المنطق وفي علم الكلام شرح العقائد مع الخيال وشرح المواقف وفي الفلسفة هداية الحكمة وفي النحو كافية وملا جامي وفي المعاني مختصر المعاني والمطول الشیخ تاج الدین ابن قاضی عبدالمحسن حنفی له دې نه علم حاصل کړ د ده په بابت کې تعریفی کلمات ډیر ګڼ شای ویلی دی خو هسې مشت نمونه خروار څو د ده په حق کې تعریفی کلمات زه درته ذکر کوم علما وایی کان من عباقرة الهند دی عالم و فاضل و نحریر و چی کومه مسله به ورته راله سم به یې څیرې کړه لکه سړی چی یو شی حلال کړي او د هغه په قطع کولو باندې قادر وي نو کوم عالم چی پوخ مضبوط عالم وي نو هغه ته عالم نحریر وایی او دی افضل د هغو ټولو علماوو په خپل وخت کی چی د علومو نشر یې کړی ده او هر تږي لره یې سیرابول کړي دي په هغو کی افضل سړی و قال سراج الهند شاه عبدالعزیز فی حقه شاه عبدالعزیز صاحب د ده په حق کی وائی آیة من آیات الله ومعجزة لنبی الکریم صلی الله علیه وسلم چی دا د خدای پاک نشاناتو نه یوه نشانه وه او دا د حضور صلی الله علیه وسلم لپاره یوه معجزه وه دا د عقایدو مسلمه خبره ده چی د امت امت چور اوصاف وی دا حضور صلی الله علیه وسلم ته منسوب کول سی دی امتی کرامات دا په حقیقت کی دی حضور صلی الله علیه وسلم بیا معجزات ګڼل سی نو دی وجه نه دا په دی بنیاد باندی دا الفاظ دی ویلی دی قال نواب صدیق حسن خان دا مشهور اهل حدیث و مولانا عبدالحی لکنوی سره به زیات مناظره دکیدلی آپ اتحاف النبلاء کی وائی فارسی کے اگر وجود او در صدر اول در زمانہ ماضی میں بود امام الائمہ و تاج المجتہدین شمرده می شود که چیرته دی په اول وختو کی وای په اول قرون کی وای نو دته با بیا خلقو امام المجتهدین ویلی و او په ایغو کی به ګڼلی او په امامانو زمری کی به دا یو غټ چو امام و دا د ده په حق کی هغه کلمات دی بیا استاد د ده په حق کی وایی قال استاده ابو طاهر الکردی انه لیسند عنی اللفظ وکنت اصحح منه المعنی چه حدیث و الفاظ خو با ده ما ما ته ما نه اسناد نه اخیستل یعنی ما ته به یې سند احکاوه ما په سند سره به یې حدیثو الفاظ زده کول لیکن د حدیث معنی تصحیح هغه به ما د ده نه کوله یعنی ده ته دونه ځیرکي خدای پاک ورکړې وه چي د حدیث کي هغه کوم رموز او اسرار دا به پراته وو نو هغه به ما ورنه زده کول خو چونکه ما ته خو دی خو د حجاز مقدس و مدینې کي بیا اوسېده اصل نه د عراق و کرد و د ابو طاهر نو ده ته خو حدیث په واسطه سندا سندا ده ته یاد وو لیکن سند به ده ورته بیاناوه چه هغه الفاظ ده سره متصل شی او دی وی چه معنی به ما الټه بیا دده نه چه کوله ا د حدیث رموز اسرار آ به می دده نه زده کول نو دا د استاد د دوره لوی استاد یو سړی په حق کی دا ګواهی بس دا د ده جلالت علمی ده پاره کافی شافی ده د ده په خدمت کی دین په بابت چه لیکی چه صرف دا نه د ده اولاد د ده خاندان د ده تلامذه دا ټول علماء دیوبند بیا د ده په تلامذه و کی رادرومی دو دونه لوی خدمت د دین وکړ چی د صحابه کرام او د تابعینو زمانه نه بعد بیا دونه لوی خدمت د دین بل چا نه خدای پاک نه ده اخیستی او حقیقت دا ده چی د حدیث او قرآن زبردست خدمت یې وکړ هغه په بابت کی نو علماء لیکی فمثله کمثل شجرة طوبا د دې مثال داسې ده لکه د هغه شجره طوبا چې کوم ده اصلها فی بیته و فرعها فی کل بیت من بیوت المسلمین چې اصل خو ابي خو د ده په کور کې ده خو هغه شاخونه د مسلمان هر کور ته چې دی رسېدلی دي ولې ته نه ګورې نن هر علاقې ته هر کور ته دی هغه شاخونه رسیدلی دی کنه چی کوم یو تاسو مونږ سند بیانو تاسو ټول خدای پاک دوره حدیث ته ورسوی څونه حدیث وایو داسی به یو محدث تاسو اوس مینده نکو چی سند بیا اخیر مونږ دغ اصل ته نه ورځی شاخونه دی جدا جدا لیکن اصل به بیا چاته ورځی دا به شاه صاحب ته وردرومی دی شاه صاحب گن شی تصانیف تی قد صنف فی العلوم کلها لا سیما فی الحدیث والتفسیر واصولهما وتصانیفه تشهد بعلو کعبه وتبحره وغزارة علمه وسعة نظره فی العلوم الشرعیة عن آخرها دی دو تصانیفو باندی چه سړی نظر وکی نو بس دینه دی دو هغه جلالت علمی اندازه آ سړی ته ولګی ولنذکر هنا بعضها بعضها بعضی دالته مونږ پکی ذکر کو اول یو لس نیم سوا کال بعد د قرآن کریم اول اول داسی ترجمه چی دی هر شی قواعد لحاظ وی پکی او دی الفاظ آغا دی عموم او دی خصوص لحاظ وی پکی دا په فارسی زبان کی اول اول سعادت دا حضرت شاه صاحب ته حاصل وو ده دا چه دا لیکلی ده چه هغه ته فتح الرحمن وایی فتح الرحمن دا شاه صاحب لیکلی ده ترجم الفرقان الحمید الی اللغة الفارسیة علی شاکلة النظم العربی فی قدر الکلام وخصوص اللفظ وعمومه واسماها بفتح الرحمن بل ده کتاب لیکلی ده الفوز الکبیر فی اصول التفسیر اوس مونږ وال وایی خو اسی صرف شوری کی ایله په مدرسو کی حالانکه دا ډیر معتمد ترین کتاب ده دا اصل کی فارسی کی وو بیا دی دی علماو تعریب وکړ او عربی طرف ته یې چه که رنقل کړ ډیر ګڼ شای کتابونه دی دا اسی مشت نمونه خرواری سو درته بیانوم په اصول الدین و علم اسرار الشریعه او دې په بابت کې علماء لیکي وهو کتاب فرید فی بابه لم یسبقه مثله دا داسې یو کتاب ده چې دا بالکل په خپل باب کې منفرد ده دنه مخکې دې ته چا سبقت نه ده کړی ولم ينسج على منواله بعده ان دنا بعد داس کتاب چا لیکلی دا دو لیکی وهو کتاب عدیم النظیر فی بابه داسی کتاب دئ چی ددی په باب کی ددی نظیر نه ملاویږی بل د قرة العینین فی تفضیل الشیخین بل د التفهیمات الالهیه ګڼ شای نور دی تقریبا څه پنځوس ته پوری رسی ډیر معتمد ترین کتابونه یو دوه خو ما پرون میندلی وو خو فوټو سټیټ خپل می ورنه فوټو سټیټ کړ ملاویدل اوس مشکل دی د ډیرو کتابونو مذهباً دی حنفی وو په عملاً عمل کی به دی د احنافو مذهب نه نه واته لیکن تدریساً او تصنیفاً هغی کی دی مطلق العنان وو او مقصد دا دی چی هر خوا ته ده مقصد دا دی چی کله کله تګ کړی ده خو بیا هم په اکثر فروع کی د احنافو چه ده متبع ده لیکن عملاً دی کټر حنفی وو عملاً بلکل حنفی وو ځکه چه هغه وخت کی په هند کی چیرته بل هغه نه وو وکان رح دا ده خپل لیکلی دی دنه یوه بخاری شریف نسخه ا پاتی شوی ده اوسه پوری هلته په هندوستان کی هغه موجوده ده نو چه چا ورنه ویلی وه ایخته یی چه کله سند لیکه نو په سند کی ده ورته داسی الفاظ لیکلی دی زه د ده بعینه الفاظ درته وایم بیا د ده زامنو دی هغه تصدیق کړی ده چه واقعی دا د مونږ پلار خط ده او د هغه اوس شاګرد چا کوم ورنه ویلی وه هغ مهر په دی باندی ده نو دی وجی نه دی عملا حنفی وو تدریسا دی مقصد دا دی چی او تصنیفا لږ پکی ته اخوا دیخوا بیا به ده کله یو بل مذهب ته بل ته ترجیح ورکوله لکه بیا به حجت الله کی تاسو ته واضح شی وکان رحمه الله علی مذهب ابی حنیفه لا يخرج في العمل عنه واما في الدرس والتصنيف فكان طلقا حر البحث كما كتب هو بنفسه في اخر نسخه البخاري كتبه بیده دداسی لکلی دی الفقیر الى رحمت اللہ الكریم الودود ولی الله احمد بن عبد الرحیم بن وجیه الدین بن معظم بن منصور بن احمد بن محمود عفی الله عنه وعنهم والحقه وایاهم باسلافهم الصالحین نو ده داسی وروسته ځان سره لیکلی دی العمری نسبا دا ده خپل الفاظ دی. ځان سره یې لیکلي العمري نسبا چې نسب کې زه عمر فاروق صاحب ته رسم الدهلوي وطنا وطن کې دی د دهلي و الاشعري عقیدة په عقایدو کې دی د امام اشعري صاحب تابع و مونږ د امام ابو منصور ماتریدي صاحب تابع یو دی د اشعري صاحب و په شوافی موالک ټول د امام اشعري صاحب د امام اشعري صاحب د امام ابو منصور ماتریدي صاحب نه مشر و بهرحال څه محدود مسایل دی دی دو علم کلام کی سره اختلاف تی نور یو شی مسایل دی آ وخت سره ان شاءاللہ العزیز تاسو به په شرح عقائد کی وایو آ لیه وال او کله چی مونږ خیالی وایو بیا به په خیالی کی هغه تر زه درته نشاندهی کوم او بیا دی لیکی الحنفی عملا عملا حنفی وو دی سبا به بیا د دې فن تعارف او باقاعده فوراً ورسره کتاب هم دې فن ته وائی علم اسرار الدین حکمت شرعیه ورته ئی حکمت شرعیه بل نام د دې ده علم اسرار الدین د دې تعریف موضوع غرض د دې اهمیت او ورسره بیا د باقاعده خطبه هم دا به انشاءاللّٰه العزیز شروع کو او دسونه معتماد نسی خلق ورته وائی چی دا دونه ګران کتاب دا داسی دا لیکن ان شاء الله العزیز هیڅ مشکلات به په دې کې خدای نه راولي مخ ته. ګرانو او خوږو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا ښکلی او رنګین کیسه الله ته راوړی دا پتا یاد لرئ سبا حق کیسټ مرکز دارالعلوم حقانیه اکوړه خکوړه کې له مجاهد عزت عالم سره ملابي ومن الله توفیق. الرحمن الرحیم پرون مو د شاه صاحب حالات زندګی هغه اجمالا وویلا اوس دا کتاب حجت الله البالغه دا په کوم فن کی ده؟ دې ته فند حکمت شرعیه وايي، فند حکمت شرعیه دا د شاه صیب یو اختراع ده او شاه صیب د دې فن یو قسم ته په دغه ترتیب سره دی یو قسم د دې موجد او مخترع ګاڼه سي ټیک ته دا اسرار مخکی خلقو بیان کړی دی خو آ ډیر متفرق چیرته ځای په ځای باندی او د دی اسرارو د شریعت باندی داسی یو مستقل کتاب شکل کی دا د دی اختراع دا شاه صاحب کړی ده د دې فن نام حکمت شرعیه هم ده او دې ته علم اسرار الدین هم وایی علم اسرار الدین اوس د دې علم اسرار الدین یا حکمت شرعیه تعریف څه ده دا وروسته خپله له کتاب نه معلومیږي خو له مخکې نه یې مونږ ورته وایو دې تعریف څوک داسې کوي هو علم يبحث فيه عن حکم الاحکام ولمیاتها واسرار خواص الاعمال ونکاتها چه دا داسې یو علم ده چه په دې کې بحث کولای کیږي د هغه حکمتونو د احکامو نه دا احکامات شرعیه چی کوم دی ګوره دوه قسمه احکامات شریعت کی یو اصول دی یو فروع دی نو دا حکمت شرعیه داسی علم دا چی په دی کی بحث کولای کیږی د حکمتونو دی هغه احکامات شرعیه او د لمونو یعنی علتونو دی احکامات شرعیه یعنی مثال یو اصل شرعی ده نو په دی فن کی به دا بحث کیږی چی د دی اصل شرعی حکمت څه ده او د دغ اصل شرعی علت څه ده او لمی څه ده دا شی پکی بیانیږی او دارنګه چی کوم اعمال دی د اعمالو چی کوم خواص دی د هغه اسرار او نکتې په دې کې بیانېږي. مثال په طور باندې مونځ دا یو عمل شرعي ده نو مونځ سره تقرب الهي رادرومي، دې سره سړی خدای پاک ته ورنږدې کېږي. روزه دا یو عمل شرعي ده نو د روزې خاصیت دا ده چې په دې سره نفس باندې کنټرول او قابو رادرومي. نو په دې کې به دا بیانېږي، په دې فن کې، فن علم اسرار الدین کې به دا شی بیانېږي چې اوس د دې لمونځو خاصیت دا تقرب ولې ده او د دې روزې خاصیت هغه مغلوبیت او مقهوریت نفس ولې ده، په دې سره نفس ولې مغلوب کېږي، دا به په کې بیانېږي. نو حاصله خلاصه یې دا سوله چي دا داسي یو علم ده چي د احکاماتو شرعیه او حکمتونه او علتونه به په دې کي بیانېږي او د اعمالو چي کوم خواص دي د هر عمل څه خپل خصوصیات وي لکه د مونځ خصوصیت مي درته وښاوه د روزې دارنګه د حج د هر عمل خپل خصوصیات وي د هغه اعمالو چي کوم خصوصیات دي د هغه اسرار او نکتې به په دې کي بیانېږي. نو لکه ما تعریف داسې سو، هو علم یبحث فیه عن حکم الاحکام ولمیاتها واسرار خواص الاعمال ونکاتها چونکه داسې تعریف کئ چا پکې تلګ الفاظ بدل کړي دي وقیل څوک داسې تعریف کئ چې په دې کې پېژندل شي هغه حکمتونه حکمتونه دې وضع دې قوانین دینیه او دا قوانین دینیه یعنی اسلامی چې کوم قوانین دي او چې کوم وضع شوي دي د دې حکمت په دې کې پېژاند شي چې مثال دا یو اسلامی قانون ولې وضع شوی مثال حد رجم دا ولې وضع شوی ده حد زنا دا ولې وضع شوی ده قصاص دا يو قانوني ديني ده دا ولې وضع شوی په دې کې څه حکمت ده نو دا داسې يو علم ده چې هغه قوانين دينيه چې کوم وضع شوي دي د هغو هغه اوضاع او حکمتونه په دې کې څه کيږي بيانيږي او په دې کې محافظت دې هغه نسب شرعيه وي ګوره يو حکم شرعي کې موضوع او محمول وي کنه لکه الصلاة واجبة الصلاة واجبة الصید مباح ښکار کول مباح دی مونځ واجب ده نو په دی کی اوس ګوره نسبتونه پراته دی موضوع ده محمول ده نسبت ته پکی نسب دی نسبت چه ده جمع ده نو دا نسبتونه پکی پراته دی نو بل دی کی دا وی چی دا منا دا نسبتونه شرعیه یعنی دا احکامات شرعیه نو دا نسب شرعیه دا احکامات شرعیه وی دا احکامات شرعیه او محافظت په په دی کی بیانیږی دا پکی پروتی داسی نه چی واجب سبا تا ته تا نه استحباب درجه تر کوز شی او مستحب شی تا نه سبا فرض یا واجب درجه ته چه سی لاړ شی په دی کی به دا شی بیانیږی نو حاصل داسی علم یعرف به حکمت وضع القوانین الدینیه وحفظ النسب الشرعیة باثرها دا د دې تعریف شو. د دې علم موضوع څه ده؟ موضوع، الاحکام الشرعیة د موضوع ټول عمر د تعریف نه معلومیږي خو صرف حیثیت به ورسره لګی محیث پۀ کې بحیثیتین بس بیا موضوع ټول عمر د تعریف نه دا معلومیږي نو چې په تعریف مونږ سوچ وکړو نو موضوع دا ونر معلومیږي چې د دې علم موضوع څه ده؟ الاحکام الشرعیه، د دې علم موضوع احکامات شرعیه دي لیکن مطلقا نه، من حیث الحکم واللمیات، له حیثیت د حکمتونو او لیمونو نه چې د دې لم څه ده، دغ حکم شرعي، لم څه ده، د دې حکمت څه ده، دا شی به په کې بیانیږي. او دارنګه د دې موضوع والاعمال الاسلامیه، اعمال اسلامیه د دې موضوع دي خو من حیث الاسرار والخواص، د حیثیت د اسرار او خواصو نه، نو موضوع د دې څه شو؟ الاحکام الشرعیه من حیث الحکم واللمیات او الاعمال الاسلامیه من حیث الاسرار والخواص، دا د دې موضوع شو. او چا د دې موضوع تشریح داسې کړې ده چې موضوع د دې څه ده، النظام التشریعی، النظام التشریعی المحمدی الحنفی، حنیفی یعنی دلته د حنیف په معنی سره چې هغه بالکل د ادیان